یقینا رب ستا زر عذاب والا دی و انه لغفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی وقطعناهم فی الارض او تسنس میکړه دی لره پزمکه کې ومنډلی منهم الصالحون بعضی دی دیونه نیکان و منهم او بعضی دیونه دون ذالک دا ډیر دینو سره دون سره حساب نه معلوم د بدانو وبلوناهم بالحسنات ورسول کتاب یوای غستو کتاب په میراث کې یا خذون عرض اسی او تپاتې شو زبا بابا کتابونه دي یوت العلم ده یواتین الله وی ورسول کتاب یا خذون عرض هذا الادنى اخلی دیو سامان د دې دنیا یا عرض هذا ادنا حرام مال دی کمزوري او د بیکاره جن ويقولون وي دي سيغفر لنا زره چې بخنه وکړي شي مونږ ته الله کبه کوئی دا ناروا ولي کوئی الله غفور رحیم دی دا وسم دي وی کنه الله پاک مونږ مليان له سزاګان نه راکړي و ایاتیم کراشدی او تا عرض سامان مثلو د دغه بشان نور یاخذوه اخلی غلرا الم یوخذ علیم آیا نو غستلې شوی دی نو میثاق الكتاب مضبوط لوز د کتاب الله یقولو چې نبوی دیو علی الله په الله باندې للحق مگر حق خبره والذین اکسان یمسکون بالکتاب چې مضبوطی منګولې لګي په کتاب باندې من عمل کوي واقام الصلاه پابندي کوي د مانزه ان لا نذيع اجر المسلمين یقینا موږ نه ځای کو اجر المسلمين ثواب او اجر د خکونکو اصلاح کوونکو و اذ نتقنا الجبل کله چې پورته کومګه الجبل غر فوقهم پس پس صدینا کوئی تور غر چا سوره بقره کې ذکر کړو کله چې پورته کومګه پس دیونه غر کا انه ذلتن وې کې دا چترې وا وزن نو داسي پرې سر مې وته د پاسه ونی چې دغه څنګه سره په خپل سر د پاسه چترې نیسی و اذ نتقنا الجبل نو د دې ویدا د غره یخت نازو نو دی باندې یار رااله الله عذاب دغه دی باندې یار رااله دی د اخر چې د غر په مرار غړي دا حقیقت نه دی وای نعوذ بالله من ذلک الله سوی زیل نتق وي د شی د جرړې د زیل نه راځتل د دې الله په قدرت باندې ایمان نه نو الله وي د یخ د زیلو نه مې د غر پسې راویستو د په دې سر مې وته ونیو د چترې په شان چې منې کنه منې و اذ نتقل الجبل کله چې مونږه راویستو د یخ نه غر فوقم پس دې نه کنو ذلتون ګوګه دا چترې وا وظنو دی یقینو کو انه واقع بهم چې یقینا دا غر غرزیدونګې په دې باندې زر پسې دې پریو د ځان سمعنا سمعنا سمعنا غلي غلي به دي په تندې او تربانه کتل چې غر لا ولاړ په سرکت بیرته خپل ځای ته تللی دی بس چې بیرته غر واپس دی الله کې خو د نو بس دی بیا را پاسې دی دا خو ډېر ګران ګران کومونه دي دې ته مونږ کوم ځای ټینګې شو خذو ما اتیناکم واغلی هغه چې در کوم تاسو ته بی قوت په مضبوط علم او عمل سره وذکرو یاد کې مافی هغه چې پدې کې لعلکم خامخ تتقون چې تاسو بچی د الله عذاب نه و اذ اخذ ربک کله چې واغستا رب ستا من بنی آدم دا اولاد دا دم نه من دوریم د شاګانو دا او نه ذریه او ما اولاد دا او واشهدهم غوای کړه علان پزیم په خپل ځانونو باندې الستو بربکم زنیم استاذ رب قالو بلان ټول ویلاو اے پوش په پوش دي سي یو بل نه ادم علی السلام نه داغه بچی داغه نه هغه بچی ټول دی یو بل نه دي سي سره میګو په شکل الله ټول پیدا کړل رونه بیا ورته یې استاد ربیم کنه حضرت علی ما دا لو زیات دی ازل کې چې موږ نه الله غیستو الستو بربکم مطلب څه د حضرت علی من هغه لو چې کوم الله موږ نازل کې غیسته دا لوز ما ته یاد دی من موږ پاغي باندې یو ایماندار یو کنه ایمان په مضبوط دی قالو بلا ندی ویلی بلا ولنا شهیدنا مون اقرار کوو ان تقولو الله وی دا دې د پاره چې ونه وای تاسو یوم القیامت دې د قیامت پر ورځ ان کنا نعذا غافلین یقینا موږ د دین نه خبره الله تا مونږ کله حکمونه را لګلی دي او تقول یا ونه وای تاسو انما شرک اباونا یقینا شرک کړو زموږ مشرار من قبل فخوا وکنا ذریه موږ بچی من بعدم پس دا غونان موږ د خپل پلارانو په طریقو روانو الله ته موږ له دې باندې عذاب راکې اپتو له ګنا به ما فعل المبتلون او تعالی کې موږ لرا په باندې چې ګړي دی باطل پرستو خلکو وکذالکم دغرنګ الله ينفصل الایات واضح واضح جدا جدا بیان مونږه آیاتونه من دلایل ولعلهم خامخ دا خلق يرجعون چراو پسی وتلو علیهم دا بل قصه ده بس ده